رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو په خپلو کې سره مواخات کړو مواخات منه دی رورولي کول پیغمبر علیه السلام به یو صحابي را واغشتو او د د د طبیعت مطابق بل صحابي به وسره یو ځای کو او ورته به وی لکه تاسو به د یو بل سره رونه یې د داسې به همدردی کوي یو بل سره لکه رونه شي کوي دقه تسوي مواخات د رورولې رشتہ قائمول دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وزل کړی دی یو ځل کړی دی بین المهاجرین په منځ دا غ خلکو کې چې هغه مکه کې اوسېدل مکه کې قبل الهجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کړی دي دا کتا سی ګوري بیا دا 3 نمبر حواله په نه دا ور کړی دا وګوره د قبل الهجرت به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي راواغشت اکثر چې بل کمزور و د بل صحابي سره به یو ځای کې چې هغه بل تکړه ویلکه تاسو سره د یو بل همدردی کوي تاسو سره روان شوي دا د مکی دغه کې مواخاتو دوی مواخات دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله هجرت وکاو صحابه وکاو نو بیا به یو ماجر راغشتو او داغه د طبیعت مطابق بل انصاری به یو ځای کو وته به وی لکه تاسو سره دغه شوي رونه شوي لکه خیال مو اوس برام شي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ ماجر صحابي دی پیغمبر علی السلام د انصار یو صحابي راواغشته سعد ابن ربی هغه سعد ابن ربی او دا دواړه سره دغه کړو یلکه تاسو سره دواړه دغه شوي زوته وی رونه شوی یا سلمان فارسی سلمان فارسی داسې درویش غوند صحابي وو د راواغشت او د د طبیعت مطابق حضرت ابو الدردان دی ام درویش ویله که تاسو سره دواړه سه رورانی نو هغه به یې کوي کیف آخ النبي صلی الله علیه وسلم څنګه رورولي قایمه کړې وه پیغمبر علیه السلام کیف آخ النبي صلی الله علیه وسلم څنګه رورولي قایمه کړې وه پیغمبر علیه السلام بین اصحابه په منځ د اصحابو د هغه کې دلته مراد د رورولۍ نه هغه بعد الهجرت دی هغه قبل الهجرت نه وقال عبد الرحمن ابن عوف دا هم د دغه سرنامې دلیل دی اوی عبد الرحمن ابن عوف ماجر صحابي دی مشهور اخ النبي صلی الله علیه وسلم رور ولی قائم کړه پیغمبر علیه السلام بینی په منځما کې و بین سعد ابن ربی او په منځ د سعد ابن ربی کې لما قدمنا المدینه کله چې مونږ رالو مدینې ته دا تیر شویم دی رابم شي د تنن ان شاء الله پیغمبر علی السلام او عبدالرحمن ابن عوف چې هغه داسې مالدار صحابي وو هغه راواغشته د انصار صاحب جیداد یو صحابي او سعد ابن ربی د دې دواړو منځ کې مواخات قائم کړ وقال ابو جحیفه یا بل ابو جحیفه وی دا یو صحابي دی وی دا په کشرانو صحابه او کې دی خان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېده دی لا بلوغ ته نو رسیدلی اخ النبی صلی الله علیه وسلم رور ولی قائم کړه پیغمبر علیه السلام بین سلمانا پمنز سلمانی فارسی کې دا ماجر صحابي دی و ابي الدرداء او په منځ د چا کې د ابو دردا کې ابو دردا انصاری صحابي دی د خزرج قبیله دی خو دواړه ما وې داسې دروي صفت ملنګي دواړه ملنګي صفت غوندي نو د دې دواړو سره مواخات وکړو میدګونه وایه کنه حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس قال أنس وي قدم عبد الرحمن بن عوف حضرت أنس بن مالك وي راغی عبدالرحمن ابن عوف قدم عبد الرحمن ابن عوف راغی حضرت عبد الرحمن ابن عوف ماجر صحابي دی چرت راغی المدینه تا مدینه تا چې مدینه ته راغی نه کور او نه بل سو فآخ النبی صلی الله علیه وسلم رور ولی قائم کړه پیغمبر علی السلام بینه په منځ عبد الرحمن کې وبين سعد بن ربيع الانصاري او په منځ د سعد ابن ابي انصاري کې سعد ابن ربي انصاري دا وی ډیر صاحب جیدادو ډیر لوی جیداد مو مال دار صحابي وو یو خبره رستو کوي دا سو تمام مخکم ویلی و سعد ابن ربی یو خبره کوي خدا چې انسان ته د دین عزت معلومی او د دین قیمت نو بیا پی پویږي کنه نه پویږي مونږ وایو کنه چې د الله د دین د پاره هر څه قربان وایو کنه د الله د دین د پاره هر څه قربان د صحابه زمانه کې د سړوم دا سوچو چې هر څه قربان دا زه چې کم شي ته عزت ویم او کم شي ته حیا ویم دا حیا نه ده چې د دین د پاره شی قربان کې د عزت دی په دې خبره پوه شوې دا د خزو سوجمو دا د سړو سوجمونو اوس دا خبره واسانه شي عبدالرحمن وای مال د خپل رور راغی ما ته وی چې رسول الله را لته رور ګرځولی د دې وجنه ما باغونه وته پیش کړي زمکه وته پیش کړي چې نیمه ستا نیمه زما ماوی دین د پاره خلق ارس قربانی دومی خزی دی د خزم دا سوچو دومی خزی دی د دین قربانی راشه ګوته پکې دا چې کومه خزه د خوخی در لبه طلاق کم عیدت به تیر شي پنیکې کا ماوی دین د پر سړی ارس قربانی عبدالرحمن وی ما وته وی چې الله دې ستا په مال کې برکت کې او الله دې ستا په دې کورنۍ کې برکت واچي ما ته بازار او خایه بازار نو بیا ما ته بازار خو مدینه کې یو بازار دی بنی قینقاع دا د یو د کې زیات يهودو چې بازار ته لاړ ډیر ډیر تکړاو نو دا پنیر او غوړی مړی خرڅ کړه وای غشتل خرڅ کړه وای غشتل چې ما خام راته ډیر پنیر وسره او غوړی وسره دی راوړل بیا بل ورځ بیا بل ورځ یو څو ورځې کې دونه پیسې وګټلې چې بیا واده مو وکړو فعرض علیه نو را پیش کو دی سعد صاحب علیه په عبدالرحمن باندې څه شی پې را پیش کو ایو ناصفه چې دی بنیمۍ د ده سره اهله اهل د ده وماله مال د ده زما بیبیانې هغه هم د سره تقسیموم او زه د سره خپل مال هم تقسیموم فقال عبد الرحمن عبد الرحمن ابن عوف وتوي بارك الله لك برکت دې در کی تا ته الله فی اهلک ستا په اهل کې الله دې په دې بیبیانو کې برکت واچوه و مالک او په مال کې زما دې ته ضرورت نشته دی دلنی ته ما ته ښودنه وکړه علی السوق په بازار بازار راته وښایه چې دلته بازار چرته دی وایي دغه پلانې بازار دی وایي ښه پنیر او د غوړو کار شروع ک چې شروع یې که خرڅوه اوله او خرڅوه اوله چې ما وی ماښام د بازار نه راته واپس ډیر پنیر یې ګټلی او دا ډیر غوړي ګټلی دی راوړل خیر فرآه النبی صلی الله علیه وسلم ولید عبد الرحمن له پیغمبر علیه السلام بعد ایام پس د سورزونه یو څو ورځې پس عبدالرحمن صاحب یې ولیده دی به همدقسې سهار ته بازار ته او ماښام به راته وی لیده وعلیه او په دې عبدالرحمن باندې وزر نخوا وزر د وو زور د دوات زور ودور نخوا وزر دا شی باندې دا بدن چې په یو شی ولړی دی ته وی لکه تیل راوالی دې ځای پورې موږ دا ځای په ولړی وسلین راوالی په خوا به خلکو دا اصلي عطر به خلوق به وته وی دا خسته عطر دا به راواغشتل خو هغې کې به لږ د غمو زعفران دا به دغه کړل دا به خلکو ځان پورې موګل نو په دې دغه باندې عبدالرحمن باندې نخوا اثرو من صفرت ان د زیړوالی داسې په جامو باندې څه زیړ غوندې داغونه و وزرن نخوا من صفرت ان د زیړوالی اوس د سړو د پاره غوړي زیړ رنگ والا عطر استعمالول نی پکار چې دا زیړی عبدالرحمن سړی دی فق نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام وتوي مهیم څه خبره ده مهیم دا څه خبره ده مونږ یې دا څه کار دی دا ستا په جامو چې دا زیړ رنگونه دي دا څه خبره ده څه چل دی مهیم دا څه خبره ده یا عبدالرحمن ای عبدالرحمن قال ناغوی صاحب دا ما په ځان ندی لګولې مطلب دا دی چې سړی خزه یو ناوی دا شیونه د ځان پورې لګوي او چې سړی د هغې سره یو ځای شي نو خامخا د هغې هغه داغونه ماغونه د ده په جامو لګي نو صرف دا مو د ښځې د بدن داغونه دي په ما لګېدلي دي قال یا رسول الله هغه ورته وویل ای د الله رسوله تزوجت امراتا ما کړې ده یو ښځه من الانصار د انصارو صاحب یو خزه مې کړې ده د مدینې د خلکو د انصارو وی خا قال نو رسول الله وتوي فما سقط فيها تاسو ورکړي دي په مہر کې اغیلا فما سقط تاسو شی په مہر کې ورکړي دي اغیتا د سقط خپل معنی دي شړل دا ساروی چې تاسو روان کې او شړې په خوا عرب نه دي دا وی خو نور مال نو کنه خو دا وخانو او غړي وی او زی وی نو چې سړی به واده کو وی الک لس خان بدل خزه درکم سل غړي بدل درکم دانه نو بیا به هغه غړي ول را روانې کړي وی را شړلې وی چونکه د مهر به د دوی ساروی وو او ساروی به بیا دوی را شړل د دې وجه نه اوس چې هر قسم مهري خلک وایي سقطه وروی شړو نو ورته وایي فما سقطه تاسو شی په مهر کې ورکړی دی نو قال هغه ورته وایي وزن نوات من ذهب په وزن د نوات د سرو نوات د کجوري هډوکی نه دی دی ته وایي یو معنی دا ده په وزن د هډوکي د کجوري سره ما ورته وې دونه سره به دله درکمه چې په وزن کې د کجوري د هډوکي عمري یو معنی دا جوړیږي مدګوره خیال لري لیکن دا دلته سه سمون نه خوري ځکه دلته بیا جهالت راځي د کجوري اډو کې ځنې واړی او ځنې غټي خزه به وي غټ اډو کې او سړی به وي چې نه غوړو کې اډو کې وسره تلو دویمه معنی دا ده دا ډیره ښکلې ده عرب ارشي د پر خپل نامک دي و دغه د نوات لکه ډوکی ته وای نو داسې نوات خمسه دراهمه 15 روپو ته وای 15 روپۍ مطلب دا دی چې مخکې خو به د سپینو روپۍ وې که نه دا به خلکو په وزن خرڅولې وایي په وزن د 15 روپو لکه مونږ وای پنځه تولې حضرت سره مې ولا دغه کړی دي په مہر کې ورکړه خو څومره په وزن د پنځو روپو خ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نو پیغمبر علیه السلام وته وی منډه اولم ولی موکا اولیمه ولیمه او که ولیمه او که په ولیمه کې د ډیر شی پوخ که چې د الله رضا د مقصد هم بد نه ده د اسراف نه دی ولیمه کې ډیر شی پخې خو مقصد د الله رضا نامه نی د اسراف نه دی هغه وخت کې دونه خلک چرته وو یو ګډ چې دی الالول دا غټه ولیمه وخه غټه او ته ولیمه وکه ولو بشاتن اگر که په دغه وي په یو ګډ باندې ما وی دغه عالم او قتل نو سبق ته مونږ پکارو چې مونږ حاصل کو عبدالرحمن تاسو ګورئ چې د رسول الله سره سونه تعلق دی او سونه مینه او محبت دی وسره احمد پویږي لیکن چې دغه واده کوي عبدالرحمن نور خلک څه کوي چې رسول الله خبر نه دی د دې وجې نه وایي د ودونو کې لانجې مانجې نه په کار مونږ چې سبق وی نو دا خبره استاد وکړه نو هغه یو طالب وی چې صاحب زبا په عمل کوم هغه چې بیا واده وکړ بغیر د پلار او د مور نه او د کور خلکو نه بار چې خوریانې ویم نه خبرې واده وکړو دا غې نه پسې بیا چې دین هغه استاد ته مو وی چې راشه ولیمه کو اوس د درې ورځې پسې وته وی او بیا بار خوریان چې غمر غوښتي چې د رسول الله او د صحابه چې کم دا کردار دی چې د دې قدر وشي خ باب دام یو باب دی د متعلقاتو د مخکینی باب نه دی کې بم د هجرت مسلې بیانېږي حدثني حامد بن عمر عن بشر بن المفضل قال حدثنا حميد عن قال حدثنا انس انس ابن مالک وی ان عبدر ان عبد الله ابن سلام چې عبد الله ابن سلام دا د يهودو لوی عالم بلغه هغه ته ورسید خبر د ورسید هغه ته مقدم النبي صلی الله علیه وسلم خبر دراتلو د پیغمبر علی السلام المدینه ته مدینه ته تاسو اول روز ویلو دی په باغ کې او میوې را شکولې او چا ورته وی چې دقه سي د آخر زمانه پیغمبر مدینه منوره ته راغی وی الله اکبر نو دون شوق کې راغی چې بیا په ځان نه پوهید که ستاسو خیال و هغه کومه میوه چې را شکولې وه هغه هم کېنښوه سره ځان ته خیال نو د خوشحالۍ نه همدقه میوه لاس کې نیولې وه او رسول الله له راغی او ورته وایي حضرت ستاسو یو صفت په تورات کې بیان شوی دی درې خبرې دي د هغې تپوس ته نه کوم هغه د پیغمبر نه بغیر نور څوک نشي ورکولی جواب دا که جواب دی راکه نو بس دی منم هغه دغه کوي نو دا عبدالرحمن چې کله پیغمبر علی السلام مدینه ته راغی نو دته دا خبر ورغی فاتاه نو دا عبد نغه راغی دا عبد الله ابن سلام راغی او یساله او د تپوس کو د رسول الله نه عن اشیاء د یوسو شینو فقال وته وی انی سائلک یقینا ز سوال کوونکې مستان حضرت عن ثلاث د درې خبرو درې مسل درې خبرو تپوس نه کوم لا يعلمهن شنر خبر پاغه الا نبی مگر پیغمبر یا به پیغمبر خبري یا به هغه څوک خبري چې چاته پیغمبر ویلی ښه یو سوال دا دی چې د قیامت کمی نخې چې دی غټې پاغې کې اوله نخه د قیامت څه شی دی ما اول اشرات الساعه سدی اغا اول د نخو د قیامت سدی اوله د نخو د قیامت د قیامت چې کمی غټې نخې دی په هغې کې لویه نښه څه ده دا یو سوال دویم سوال دا دی چې په میدان حشر کې حساب کتاب وشي مسلمانان جنت ته لاړ شي د دوی به ملمستیا پس کیږي په خوراک کې به ورته څه شی پیش کیږي وما اول طعام او څه دی اول خوراک یاکله چې خوري هغې له اهل الجنه اهل جنت دا دریم سوال دا دی چې دا ماشوم تاسو که ګوره کله پرنګ او شکل کې مور ته تلی او کله پرنګ او شکل کې پلار ته تلی دا کومه خبره ده چې ماشوم کله پلار ته راولي په رنګ او شکل کې او کله مور ته بوزي دا ماشوم مشابهت چې کله د پلار سره ای کله د مور سره ای دا د څه وجه نه د مشابهت راځي دا درې سواله کوي د قیامت اوله نښه په غټو نښو کې اوله نښه کومه ده جنت والا چې جنت ته داخل شي د ټولو نه پیله خوراک به سي او بل دا دی هغه کم سیز دی چې بچی رالی کله د پلار سره هم شکل کی او کله د مور سره هم شکل کی دا څه شی دی دا درې تفوسونه دی کوي خ نو وی وما با وما بال الولد او سدی حال د یو ماشوم ینزعو چې هغه ځي په خپل رنګ او شکل کې الی ابیه خپل پلار ته کله په رنګ او شکل کې پلار ته راشي و الی امه او مور ته کله مور ته لاړ شي نو قال رسول پاک وته وی اوس جبريل راغی او ماته د دې درې خبرو بیان وکړ قال رسول پاک وته وی اخبرني به خبر را کما ته پدې جبريل جبريل انفن اوس قال ابن سلام عبد الله ابن سلام وی د د ذهن کې غزړې خبرې لا پرتی دي یهودو به دا وی چې جبرئیل زمونږ د یهودو دشمن دی څونه عذابونه چې زمونږ په قوم راغلي دي دروستي دي نو دې ماغه خبره کوي ذاک عدو الیهود دقه چې دی دا خو دشمن د یهودو دی من الملائکه په ملائکو کې خیر جواب ورکړي چې د قیامت په نخو کې اوله نخه څه ده اما اول اشرات الساعه هر چې اول د نخو د قیامت نه دی نو هغه به د دې علاقې د عراق او د ایران د دې علاقې نه یو را پیدا شي او داسې به چې داسې یو اوږده لیکه به داسې او دا به د خلکو پسې رواني داسې او دا خلک به شړي زیبا زیبا زیبا هغه مدینه ته به ورسي حجاز ته دا به د قیامت په نخو کې پیل نه خي چې اور برا پیدا شو دا خلک په حجاز پلو شړي تاسو به چرته مړزان نیولی خکاریان چې مړزان په غنمو کې نیسی نو دی یو ګډ کې وته جالی خي او اوګد پړي نو دا غسر نه دا پړي را شروع کی یو سر آل ته نڅړی نیولی یو دل ته نیولی او داسې خوځي او په غنمو کې را رواني چې مړزانی دا را منډې وای چې را منډې وای دقه ګوټ ته کې چې دی ګوټ ته کې اجال کې ګیر شي نو دقه سه به دا ووري دا به دوی پسې را رواني که دوی شپه تېری دی به مو شپه تېری که دوی رواني دی به مو سره رواني فنارون دا یو اور دی تحشرهم چې دا برا جمع کوي دوی من المشرق د مشرق نه هم دا ایران او عراق الا الا څه شي دی الا المغرب مغرب ته دی حجاز ته و اما اول طعام او هر دویم سوال جواب دی تاسو وایې د جنتیانو به پیله خوراک سي نو یروره ینه نه ده ینه بهترین سیز دی او بیا په ینه کې د مئی ینه چې دی دا بل شان دی بیا اندازې خوږی او بیا په ینه کې دا د ینه د ځان لغونې ټوکړه نی د پسونو کمی پسونو والا کسابانو لچ ورشه داسې د ینه سره زیاته ټوکړی او خلک یې اخلي اکثر د دې لپاره چې دا څوک شمکوري هغه بیا خلک دموي نو د مئی د ینې چې کوم غزياته ټوټه ده کنه نو هغه د بهترینو نه بهترین شی دی دا به ته پیش کیږي خ و اما اول طعام یاکله اهل النار او هر چې اول خوراک دی چې خوري باغیله اهل الجنه اهل جنت فزیاتتو کبد الحوت دا غزیات جګر دی د مئی و او اما الولد او هر چې بچی دی چې دا کله مور ته لاړ شي او کله پلار ته راشي تاسو وای دی څه شی بوزي کله چې مو ښځه او خاوند سره کوروالی کوي چې د چا دلته دوه رغه راځي چې د چا اوبه زیاتي په بل بچې هغه پلوځي یو روایت کې داسې راځي د چا اوبه وړاندې شي د غزې ته هغه ته راځي مشابهت فیضا سبق ما الرجل کله چړوان دي شي او بد سړي د چا نړوان دي شي ما المرأه د وبو د خزنه نو نزع الولد دا را ولی بچي پلار ته ویزا سبق ما المرأه او کله چړوان دي شي او بد خزه ما الرجل په وبو د سړي نو نزعت الولد دا خپل ځان تراواړی بچي وای وای خدای ګو دا خو داسې سوالونه جواب یې راته راکړو چې دا خو د پیغمبر نه بل څوک نشي کولی قال نو عبدالله ابن سلام وی اشهد ګویی کوم الله اله الا الله چې نشته د معبود بر حق لایق ته عبادت مگر یو الله دی وانک رسول الله او حضرت د الله رسولی قال یا رسول الله نو دی بیا سوی وی اې د الله رسول الله مخکیم تیر شوی وو دا زمون قوم يهود نه دي سخت دروغجن دي په خلکو باندې تهمتونه لګي ان اليهود یقینا يهود قوم يهود چې دي قوم دا یو قوم دی بهتون چې هغه ډیر زیات بهتان تړون کړي بهتان دی ته وي د ځان په شا خبره کول دا زیات بهتان تړون کړي د دې وجې نه چې زما د اسلام لا دوی ته ښکاره شوي نی صاحب مخکې تی پوښتنه وکړي چې په تاسو کې د عبد الله ابن سلام څنګه سړی دی فصلهم ته تاسو کا د دوی نه عني په بار زما کې قبل ان يعلموا مخکې دا غي نشي دوی خبر شي اسلامي زما په اسلام وی خا فجاءت اليهود رال اليهود رال اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام دی يهودو ته وی چې اي رجل څنګه سړی دی عبد الله ابن سلام من عبد الله ابن سلام فيكم پتاسو کې یهودو د عبد الله ابن سلام په تاسو کې څنګه سړی دی دوی لا خبر نو چې د کلمه ویلې ده قالو هغوی وته جواب کې وی چې صاحب خبره مه کوه خیرونه دا ډیر بهتر دی په مونږ کې وابن خیرنا او دا زوی دی دغه بهتر زمونږه د د پلارم په مونږ کې بهتر او دیم بهتر دی و افضلنا او دا افضل لزمونږ نه و اب و ابن افضل او زوی د افضل زمونږه فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام وی چې حق هغه ایمان وروړ نو بیا ارئیتم تاسو خبر راکې ماته ان اسلم عبد الله ابن سلام ان کا اسلام وروړ عبد الله ابن سلام نو بیا بسی هغوی وی خدای دې دسې نه کوي چې هغه اسلام راوړي قالو نو یهود ورته ووی اعاذه الله پنۍ دې ورکړي دله الله من ذاکه د دینه وی نه پنۍ پرېږدی هسې ستاسو څه سوچ دی چې که عبدالله ابن سلام ایمان راوړ نو بیا دی بیا هم هغه وایي الله دې نه کړي بیا ته دریم ځل پوښتنه کوي چې که عبدالله ابن سلام ایمان راوړ نو بیا فعاد علیهم رسول الله دا خبره واپس کړه دوی ته فقالو مثل ذالک نو دوی وی پشان ده دی خو چې دا درې ځله خبره وکړو چې دی کې ګور عبد الله بن سلام پټ ناشته فخرج الیهم عبد الله نوروت دوی ته عبد الله بن سلام او فقال وی اشهد الله اله الا الله وان محمدا رسول الله اوس پورې سوي خیرنا وابنو خیرنا او دلته دوی چغې شروع کړې قالو نو دوی وی شرنا دا ډیر بدترین دی په مونږ کې وابن شرنا او زوی دی دا بدترین زمونږ سیبه د پلارم خرابو دیم خراب دی حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع ابا المنهال عبد الرحمن ابن مطعم قال دا عبد الرحمن وی باع شریک خرص کا شریک باع شریک لی خرص کا یو شریک دا شریک د چاو لی زما عبدالرحمن وی ما سره په کاروبار کې یو شریکو هغه شریک پاسید او خرڅ کو دراهم روپی فی السوق په بازار کې په بازار کې روپی خرڅ کړي او نسیتا په قرض مثلا دا پیسې واله او په پلانی تاریخ به خیر سره زه عمرې لزم مال به دون ریالونه دغه کی راکی یو طرف ته نقدی دی او بل طرف ته قرض دی دا شی خرڅ کو نو روپۍ خرڅ کړي په بازار کې په سراب باندې خو نسیتن په قرض چې خرڅ کړي نو فقلت عبدالرحمن وی ما وته وی یلک شریک دا دې سوکړه دا سبحان الله پاکی وایو الله لا دا تا چې سوکړه نو ولدا جایز دی ایسلوه هذا آیا دا درست دی آیا دا جایز دی ناغه ولسه جواب ورکي وی جایز به زکای چې د مسلمانانو په بازار کې مې دا معامله وکړه او د مسلمانانو په بازار کې خو چې معامله ټوله د شریعت مطابقی کنه نو خلاف خونی فقال د ماته دی شریک وی سبحان الله والله قسم په الله لقد بعتها ما خرڅ که دا پیسې فی سوق په بازار کې او د مسلمانانو بازارو فما عابه احد بد اونه غنه دا هیڅ اچا کدا ناجیز وی چا په اعتراض کړی وی خیر عبدالرحمن وی زلاړم فسالت البراء ابن عازب ما تاسو کو د حضرت بران صحابي دی چې صاحب داسې کیسه ده ما شریک دی پیسې خرڅې کړې ورې کړې خو په نسیه فقال برا صاحب راته وی قدم النبی صلی الله علیه وسلم راغی پیغمبر علیه السلام مدینه ته ونحن نتبايع او موږ به په یو بل باندې خرصول کول هاذ البيع د دې بيع دا د کرنسي روپې یو قسم کرنسی په بل کرنسی باندې خرڅول دا به مونږ کول او دې کې پیغمبر علی السلام راغی فقال نو رسول الله راته وی کوي کوي خو ګور یو شرط کوي چې لاس په لاسیخه نغه دی د خپل وطن روپی دا راخلی ریالونه پیاله ریالونه رالی روپی پیاله اگر که زیات یو کمیخه زیات او کمی نن سبا چې سل ریال اخلی نو زما خیال لیسو وزره دی کسو دا به ورکه نو سی یو طرف ته سلی او بل طرف ته وزر دی زیات او کم دی خیر دی چې کرنسی جنس مختلف خیر دی خو دغه به لاس په لاس که دغه ونی ما کان یدن بی یدن کم چې لاس په لاسی فلیس به باسون دی که باک نشته و ما کان نسیتن یو چې کم نسیی روپې دی ورکړي خو دغه برستو درکې ریالونه نو فلا یس فلا یصلح هغه درست نه دی خیر دا مسله خو مې درته وکړه براوي خو مړه ته لږ لاړ شه او د زید ابن ارقم نم پوښتنه وکړه دا کاروبار ډیر هغه کړی دی والقی والقه او ملاو شه زید ابن ارقم د زید ابن ارقم سره دا کاروبار هغه ډیر کړی دی فصله داغه نه تپوسو کا فانه کان اعظمنا او دی ډیر لوی زمون غټ زمون تجارتن په تجارت کې دا کاروبار وړیر کو فسألت زید ابن ارقم ما تاسو کو د زید ابن ارقم نه فقال مثله هغه د څه خبره وکړه ک یو کرن د وطن کرنسی په بل خرڅوي جایز دی خو چې لغوي نسیه پکې ني وقال سفیان مره سفیان چې دی سفیان ابن عینه غبه کله داسې وی چې فقال دی دغه وی عبدالرحمن چې قدم علينا النبي صلی الله علیه وسلم المدینه راغی پیغمبر علیه السلام مدینه ته دا دغه وی برا ونحن نتبايع او مونږ بل یو بل سره خرصول کول و او خرصول بم څنګه کول په نسیه او نسیه به څنګه و مونږ به ته د حج پورې یا بم کله وتوی د حج د موسمه پوری وقال خودل تداسه وی چې نسیتن من به دا خرصول په نسیه ال الموسم د موسم د حج پورې د سی وی او قال یا د سی وی الحج چې د حج پورې باب اتیان اليهود النبي صلی الله علیه وسلم رسول پاک چې کله مدینه منوره ته راغی نو دا يهود پی رامات شو دا براتلل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره به ملاویدل خو په دی اوله کې دا يهودو لګ د اسلام ته میلانو دا او او خو چې کله د بدر غزا شو نو بیا د دوی د میلان نورم زیات شو بس قریبه و چې دغه شوی وي مسلمانان شوی وي رسول پاک صلی الله علیه وسلم وی که په دې وخت کې یو لس مشران ایمان وروړي وي ګوره دومره اسلام ته رانږدې شوي که یو لسو پویو خلکو مشرانو ایمان وروړی وي نو دې ټولو به دغه وروړی وي ایمان بیا بدبختی دا و چې د احد غزا شو د احد د غزا پسې بیا د دوی نفرت د دغه نه پیدا شو د اسلام نه بس بیا سخت شو نو دا باب دی د راتللو د یهودو النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته حين قدم المدینه کله چې رسول الله راغی مدینه ته سوارو یهودا یو بل ځای کې قران کې راځي انا هدنا الیک یا الله مونږ رجوع کړی د تا ته انا هدنا ها د یهودو منه دی رجوع کول لکه قال یقولو کې قلنا وایې کنه انا هدنا نو د هدنا معنا څه کوي توبنا ابو رسول پاک وی ماوی دا د احد د جنگ نه مخکې بی اندازې میلان د یهودو دغه ته اسلام ته لکه بس داسې یو څو کسانو ایمان راوړی وی د نورو به راوړی وی بیا وروسته لږ سخت شو لو آمنا بی کشر ایمان راوړی وی په د اول ځل کې په ما عشرتون لسو مشرانو من الیهود د یهودو صرف یو لسو مشرانو ایمان روړی وی روړی وو ایمان خو تقریبا داسې دوه او درې وروړي وو لکه عبدالله ابن سلام او دا که په ما باندې ایمان روړی وی یو لسو مشرانو د یهودو نو د دې دونه میلان دغه ته و چې له امنه بی الیهود نو په ما باندې به ایمان ټولو یهودو روړی وي دا د احد پورې خو چون کې لس برابر نشو بیا دوی ایمان را نوړو چې ایمان را نوړو نو د احد نه پس بیا دوی کې زد پیدا شو نو ټیک د چې د احد نه پس خو بیا لس نه زیات ایمان راوړی دی خو بیا دوی کې زد راغی نو چې زد راغی به ایمان را نوړو حدثنا احمد او قال محمد بن عبيد الله الغداني قال حدثنا حماد بن اسامه قال اخبرنا ابو اميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه ابو موسى اشريوي دخل النبي صلی الله علیه وسلم ننوت رسول الله المدینه تا مدینه منوره تا چې ننوت و اذا ناس ناګنه یو ډله وه و اذا ناس ناګنه یو ډله وه من اليهود د يهودو او دی يهودو يعظمون عاشورا دی به تعظیم کو د عاشورې دیبا تعظیم کو د عاشورې محرم نه دی د محرم لسم تاریخ ته دغه وی عاشوره د دې ورځې به دوی تعظیم کو ویصومونه او دوی به روژه نیوله په دغې عاشورې کې اوس دلته خو دا ټکې نشته خو په یو بل روایت کې داسې دي چې د یهودو یو وفد راغی رسول الله ته نو چې هغه وفد راغی هغه روایت باندې دی حواله ورکړي نو چې راغی نو ورته وایي دا تاسو د عاشورې په ورځ دا روژه ولې نیسئ او د دې ورځې دا تعظیم ولې کوئ کتابونو کې دي رسول الله به په خپل د دې ورځې روزه نیوله خو واجب کړی نه و په خپل به نیوه چاته امر نکو چې نیسه فقال النبي صلی الله علیه وسلم نو پیغمبر علیه السلام دې تاسو کوي چې دا تاسو ولې نیسه وی حضرت دا ځکه موږ نیسو چې په دې ورځ الله موسی علیه السلام ته نجات ورکړ او داغه دشمن فرعون هلاک کو نو فقال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر وی چې بیا خو تاسو نه موږ موسی علی السلام ته ډیر نږدې یو نحن احق بصومه موږ ډیر حقدار یو پر روژه نیولو د دې ورځې نو فامر بصومه رسول الله امر وکړ پر روژه نیولو د چې لکه دا روژه نیسه دا یې امر وکړو وجوبا بیا چې رمضان فرض شو نو بیا هغه واجبوالی ختم شو سنتوالی پاتې شو حدثني يزيد بن أيوب قال حدثنا هشام قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله بن عباس وي لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه کله چې راغی رسول الله مدینه ته وجد اليهود وی مندل يهود يصومون عاشورا چاغوی بروجی نیولې د عاشورې عاشورا په عربی کې شپه نه ده لیلتون دا مؤنث ده او ورځ چې نهار وته وي دا مذکر دی زمونږ پښتو کې ورځ مذکر دی که څه شی دی نه مذکر نه دی دغه دی دا مؤنث دی که نه وایې که نه نن ورځ خدا داسې نه وایي چې خدای نو شپه او ورځ زمونږه دواړه مؤنث استعمالیږي شپه یخه ده ورځ یخه دی و نه وایه یخه دا زمونږ دی کې دواړه مؤنث استعمالیږي خو په عربی کې شپه مؤنث ده او ورځ دغه ده مذکر دی اوس عاشوراء د دې معنا دا لسمه اوس لسمه ورځ نو ورځ خو مذکر دی نو څنګه وته تاسو لسمه وایي لسم پکارو نو دا غي جواب تاسو د حاشیه کوي چې مراد د دین دا عاشوره منه دا لسمه شپه مطلب دا دی چې په اعتبار د شپې سره د ورځې تاشوره وي خیال دی نه دی د دې شپې د دې ورځې شپه سوا هغه د دې میاشتې لسمه وه نو چې کله پیغمبر علی السلام راغی نو وجدل یهودا وی مندل یهود یصومون عاشورا فسئلوا دا غوینه سوال وکړي شو ان ذالک د دې فقالو دوی وی هاذا هو اليوم الذي دا هغه ورځ ده اظهر الله فيه موسی چې الله غلبه ورکړه پاغي کې موسی عليه السلام ته و بنی اسرائیل او بنی اسرائیل ته غلبه ورکړه پچا علا فرعون په فرعون غلبه وکنه و ټول محلونه د د فرعون چات واغشتل بنی اسرائیلو حکومت ته چا واغشتو بنی اسرائیلو دا لاړ غرق شو خ ونحن نصومه او منګه د دې ورځې روزه نیسو تعظیما له د پاره د تعظیم د دې فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی نحنو اولا من خو ډیر نږدې یو بی موسی موسی علیه السلام ته منکم استاسنا ثم امر بیا رسول الله امر کو وجوبا بصومه پروجو نیولو داغو حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس وي أن النبي صلى الله عليه وسلم یقینا د الله پیغمبر اکثرو مخکې به عربو د سر ویښته اوږدول نو چې د سر ویښته به اوږده کړه نو دې سره به څه کول د مکې مشرکانو بلکې د عربو مشرکانو به ویښته پرېښودل خو داسې اړول به منځ کې به یې لیکه پرېښودی داسې دا ویښته به یې داسې راواړول دا به یې داسې راواړول منس کې به دغه لیکه وه دا به کول مدینه منوره ته چې رسول الله راغی یهودو باړول نه هغوی به د سرونه ببر راپریښي وو چې ویښته به په کومه تلي وو پیغمبر علیه السلام ته حکم نو شوی چې سر اړوه یا سر داسې پرېږده نو پیغمبر علی السلام د يهودو د موافقت د لپاره به دسې کول چې دا سر به اړو نه همداسې به بر به پریښو چې وخته به په کومه تلي و په هغې به تلي بیا رسول الله ته الله حکم وکړ چې نه ویخته به داسې نه ځوړندې تا دغه کوه اړوئ نو بیا به پیغمبر علیه السلام د الله په حکم دا به داسې واړول دا به داسې واړول نیغه به لیکه وکه ګنه نیغه به تلا تلا تلا تلا دا د سر پاس کوپړی نه ده د دې پورې به نیغه لیکه و داسې صحابه به وی چې رسول الله خو به دا پټکی کې خودو او د منس کې به دا لیکه و نو چې د سرمن بخکارې ده نو چې چمک به و چمک تک تور ویخته او دا تک سپینه لیکه به پکې وه څه عجیبه خوند به یې کوو ان النبي صلی الله علیه وسلم یقینا د پیغمبر علیه السلام کان یسدل شعره هغه براز وړندول ویخته سادله یسدلو یا سادله یسدلو یسدلون هغوی به را ځوړندول رؤوسهم ویښته د سرونو وکان النبی صلی الله علیه وسلم او پیغمبر علیه السلام یحب موافقت اهل الكتاب چې هغه خوښو به موافقت د یهودو خفی ما پاغه خبره کې لم یمر فيه چې رسول الله ته به پاغه کې امر نو شوی به شي اندس شي پیغمبر اسلام هم داسې کول بیا د الله حکم راغی چې نه خوګه پیغمبر ویخته ببر را زړندومه بلکې دا ویخته اړوه ثم فرق النبي صلی الله علیه وسلم بیا به اړو پیغمبر علیه السلام راسه ویخته د سره حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشام قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله وي هم عبد الله بن عباس وي هم أهل الكتاب دا خلق سوق دي دا اهل کتاب دي الله د کافرو بیان کوي حشه کې د آیات شته دی الذين جعلوا القرآن عدوين دا کافر هغه خلق دي جعلوا القرآن چې هغوی ګرځولی دی قرآن مجید عدوینا ټوکړه ټوکړه جز جز دغه زه منم دا یې نه منم هغه منم خو هغه یې نه منم دا قرآن دوی بیل بیل کړو په بعضو به یقینو د ایمانو په بعضو به ایمان نو نو چې د عبد الله ابن عباس نه تاسو کو چې الذين جعلوا القرآن عيدين هغه خلق چې هغه ګرځولې د قرآن حصہ حصہ بیل بیل دا څوک دی نو پیغام عبد الله ابن عباس ته وی هم اهل الكتاب دم دا يهود دي کنه دا اهل کتاب دي جزء جزءه چی دوی اجزا اجزا ګرځولی دی دا قرآن اجزاءا په اجزاو سره فآمنو ببعضه نو دوی ایمان راوړی دی په بعضو چې کم د دوی د خواهشاتو مطابقي وکفرو ببعضه او کفر یې کړی دی په بعضو چې هغه د دوی د خواهشاتو خلافي بس آخري باب دی باب اسلام سلمان الفارسی دا باب دی د اسلام د حضرت سلمان فارسی سلمان فارسی دا ایران نه دی دی علاقه کې اصبهان د دغه ځای اوسېدونکی و د ده پلار ډېر لوی صاحب جایداد و الله تعالی د ده په زړه کې د دین شوق پیدا کړ دا هغه زمانه ده چې عیسایت مذهب دا چلیده رسول پاک لا نو پیدا شوی یعنی نبوت وته الله نو ورکړي نو د الله پزړه کې د دین شوق پیدا ک نو دی لار دین و پسې یو ځکه د عیسایانو علم لزام بل ځکه زام بل ځکه زام چې یو به مړ کېدنو هغه استاد به په بل عالم حواله ورکول او هغه بیا په بل ورکول اخر کې بیا د شام ته راغی چې شام ته راغی نو دی وی زمونږ یو استاد ډیر دیندار سړی و تقوادار وی ما ته تاسو کو چې حضرت ته خو وفات کیږي بیا کم عالم لور شم وی ما ته وی چې بس زمونږ د مذهب نور ختم دی او د آخر زمانه پیغمبر راوته دی او بس هغه له بلاړ شي نور ارس ختم شو او داغه تابعداري وکړه وی صاحب هغه به چرته ای نو هغه ورله د دې مدینې نه خې ورکړي د شام نه وی دا درته ویم یو درې خبرې یاد کا یو دا دی چې آخر زمانه پیغمبر صدقه نه خوري ښه صدقه نه خوري صدقه هغه ته وایي چې سړی څه شی چاله ورکوي خو د الله دپاره ورکوي یو څیز چې سړی د الله دپاره ورکوي نو الله د دې وجې نه د دې سړي د ګناهونه معاف کړي د دې ګناهونو اثر ملکه دې دغه کی د خوراک کې د دې وجنه د صدقې خوراک دې کې داسې څه خیر نشته صدقه کول خشه دی خو خوراکې څه خشه نه دی چې ډیر غریب خوري رسول پاک صلی الله علیه وسلم خو یو پاک هستی و د دې وجنه الله تعالی په خپل پیغمبر دا دغه کړو چې تا باندې صدقه هغه منی کاغه زکات یو کاغه نفلی صدقه نو یو دادی چې صدقه بنه خوري او هدیه هغه به خوري هدیه تحفه چې تاسو ته وایي تحفه چې څوک چاله ورکوي نو ګورې هلته مقصد د الله رضا نه د دې سړي تعظیمي د دې سړي قدري نو رسول الله به هدیه وي دا پیغمبر به هدیه خوري صدقه به نه خوري بل نخه دا ده چې د دې ګسی اوګې لاندې دلته د نبوت مهر وي وی بس د وینا سره را روان شو چې د شام نه راتلم یو قافله راتلله د عربو دا خو عربو کې مخکې ډېر لوی ظالمانو چې زه له هغوی سره راتلم بس دی په ما لاس واچو زه د ځان لپاره غلام کړم چې راوستم د خیبر علاقې سره چې نږدې شو دلته یو علاقه ده وادي قرا ورته وایي هلته یې زه خرڅ کړم چې خرڅ یې کړم د یو یهودي زه واغشتم د مکې د مدینې منورې د بني قریظه او یو یهودي هغه زه واغشتم رای وستم مدینه ته چې دې مدینه ته مې وکتل دې غرونو ته او دې باغونو ته نو ویړه کې مې وی چې وای خدای ګدا خو ماغه نخې دي چې استاد راته ویلې وی خو لا پیغمبر راغلی نو بس ما به خدمتونه کول اکثر دا باغوانی به ما کوله چې باغوانی به مې کوله دې کې خبر راغی چې هغه د آخر زمانه پیغمبر چې دی هغه راغی وایي زه ورته رالم یو ورځ ورته مې وی شی مې داسې څه ګټلې را ګټلې وي ما وی حضرت دا صدقه ده وی ښه هلته کې د بل چا له ورکه زه نه خورم وی ما وی وی خدای ګو یو نه خو صحیح شوه بل ورځ مې ولا وی چې حضرت دا هدیه ده تحفه ده وی را دې خوې که هغه وخوړله وی بیا زه تاویدم را تاویدم وته رسول الله را باندې پوی شو دا صادر مبارک روچت که چې صحیح که نو چې ومې کتل د هغه د ګسې اوږې لاندې دا کرچ نه دی دې سره دقه ځای کې هغه د نبوت مهر وی بس ما په دغه راوړو ایمان راوړو خو ځالته د يهودي د غومه غلامو چې کله به موقع ملاو شو راتلم به کني نه ملاوي ده بیا ما ته رسول پاک وی ما زما د اخلاص ته قتل چې ته د خپل مولا سره دغه وکه خبره وکه چې که تا سره کتابت کوي مونږ به هغه له پیسې ورکو تا به د هغه نه والو وایي ښه چې هغه لاړو مولا سره خبره وکړه هغه ورته څه پیسې وښولې چې دونه به پیسې راکې او سل دانې د کجورې به کرې بزغلې به سل دانې کرې چې هغه سل دانې میوه وکي بیا به تا زار زات کم او دونه به پیسې راکي او کجورې ګورې په کلونو کلونو پس بیا کجورې کوي چې په خپل هم کجوره وکرله که نه دا اوس خو دا اوس پرمې راغلي دا نه مشکل دی چې دی وخوري چې هغه میوه کې بیا ستا زامن خوري چې دی راغی رسول الله ته وی اسانه خبره ده ا پیسې هم ولا دغه کړې پیدا کړې او ته وی یو صحابي ته وی الکه تم بوزغلی راوړه بل ته وی تم بوزغلی راوړه سل دانې بوزغلیو بیا سلمان ته وی زه تکړه شلاړ شل ته سل داغه پټی کې کاندې وکنه سل کاندې وکنه لیو پیغمبر علی السلام ورغه او په خپل مبارک لاسونو باندې هغه دغه وکړل ابو زغلی بوټي چې کال له شو ټولو دغه ونیولې دی بیا بس خل دغه شو دی بیا آزاد شو ستاسو حشه کې دي د ته په عمر کې لګ مورخینو اختلاف کړی دی دا یو تاریخ د دا داسې دی د عمر چې دو نیم سوه کاله د ده عمرو دا خو بل اتفاق دا مسله ده دې کې خو چا خلاف نه دی کړی الله ډیر لوی عمر ورکړی لیکن بعضی تاریخونو کې دام راځي چې درې نیم سوه کالو نو دې درې نیم سوه کې لږ دغه شته دی اختلاف او دا دو نیم سوه کاله خو د بیا اندازې دغه او دا به بیا وی چې د اخر کې و بس مرګي حالت و وی الحمدلله نیم عمر مې په جاهلیت کې تیر کړی دی خو نیم مې په دغه کې تیر کړ اسلام کې حدثنا الحسن بن عمر بن الشقيق قال حدثنا معتمر قال أبي حا وحدثنا أبو عثمان عن سلمان الفارسي سلمان فارسی د خپل ځان بیان کوي انه تداوله چې یقینا لاس په لاس واغشت دله بضعة عشر څه د پاسه لسو کسانو من رب د یو مالک نه الی رب بل مالک ته په وادي قرا کې د عربو زه خرڅ کړم یو یهودي واغشتم داغه نه بیا بل واغشتم داغه نه بیا بل واغشتم داغه نه بیا بل واغشتم صد لسونه زیات مالکانو چې دا غوی په لاس کې د یو بل ته زه د قشم نکل شوم حدثنا محمد بن يوسف البيندي قال حدثنا سفيان عن عوف عن أبي عثمان قال سمعت سلمان ما وورد د سلمان نه یقول غیب بی چا به تی تپوسو که چه تا دا کم کلیه نو دا به په غټه کې اصبهانی ما او د کلی نامه می دا رام رام هرمز رام رام هرمز دا د دوی د کلی نامه ده زه دا غزیم حدثني الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سلمان قال سلمان وي فترتون هغه خالیواله فترت هغه زمانه ته وی چې پاغې کې وحی بند دی مثلا عیسی علی السلام زمانه کې وحی راتله بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې وحی راتله په دې منځ کې وحی نه و دې ته زمانه د سوی فترت د وحی د بندېدو چې په دې کې پیغمبر نو نو دا د پنځه سوه کالو نه زیاته وه او د شپږ سوو نه لږه راکمه وه د دې وجې نه څوک چې هغه لږې ته نه ګوري وایي شپږ سوه وه او څوک چې هغه څه د پاسه پکې نه حسابوي نو پنځه سوه وایي نو کان فترتون او هغه بندیدل د وحی د خالیوالی د پیغمبر بین عیسی په منځ د عیسی علی السلام کې و محمد صلی الله علیه وسلم او د محمد صلی الله علیه وسلم کې 600 سنه هغه سو شپږ سوه کاله دغه فاصله وه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحاب اجمعین الله ها څه شي ده ماله ها او کنه بس ختم شو وصلی الله تعالی الحمدلله